د جنم تعلقات یو د مقدسات سره یو د عام امور سره د جنم د مقدسات تعلق چې دا مصنف علی رحمت ماکه ذکر کړی دا او د جنم د عام امور سره تعلق چي ده مصنف و ذکر کوي مقدسات تعلق زما په دې کتاب کې 64 صفحه او یا نور تعویذونه ما کړی چې تا حمله نه پیدي یا د عالم دې دې دویم قول دا لکه دې چې ذکر دی ولا یا مسلمان دغه شان دي نه دی او داس کوي نه غسل کوي سعيد ابن المسيب، سفيان ثوري، امام ابو يوسف ته دا منسوب دی. دریم قول دا عمر جایز دی او داس وکړي به پدې کې درې قسم اقوالو یو قول دا چې دا د واجب دی دا عارض ظاهر مطلب دویم قول دا دی چې نه اودس واجب نه دی مندوب دی دریم قول دا دی چې اودس مندوب دی خدا اودس مصالح اودس نه دی لغوي اودس دی تاسو دا ځاګیته یاد کړی دا دلته خو هغه روایتونه ذکر کړي چې مسلمان هم نشته دی او داس هم نشته دی او دا امور لا جديد دي خو سند ابو اسحاق الاسود عن عائشه دی سند تبغوره ابو اسحاق الاسود عن عائشه وایو د قام نه تعبیر څه کړی دی و صبر او وفاد الماء دی ویلی دی وما قالت اختصر ویلی دی د اختصر په دی کوم الفاظ ویلی یا فافاد وانا علم ما تريدو دې تاسو متوجه شئ وانا عالم دی وی دا راوی خطا ابو عمرو از د پیدا ما ماتری ام المؤمنین چې سمراد ده دا د غائب څخه ده وره ها څه معنا کې د پیغام چې څه پیرا ده نه زاد و سبا لفظ په معنا په دلما او زاد په فاده په معنا په دلما هم وی نعم جنبان کو جنبت بوده کېدو نو توضع وجود للصلاة به مکمل وقت او نو دسم ثابت شو او اکمال داو دسم ثابت شو سو خبر ثابت شو فاضل اسوال جدید وایو خو غسل به نه کول دا یو محمل شو او دویم محمل دا شو چې دا مختصر ټیم مستقدری آرام د شپې اخر شو درې مقصد دا هم کې شي منسوخ شوی سو تاویلات دا څه شوی دغه ابو عمر د مؤمنین نه د حدیث هم نقل کړی لکه زهری عن ابي سلمہ چې نقل کړی دا ابو عمر حدیث هم ماتیک شو د حدیث زهری عن ابي سلمہ قال كان رسول الله اسلام اذا اراد انعامه ينب توضا وضوء صلاه دا مرید ابا عمر تشبیه دې څور کوي چې ابو عمر هم دا شان کیږي چې توضا وضوء صلاه او په غیو ذکر چې ابو محمد نه کړی دی د ام المؤمنین چې راي مسما هغه ما اول دی په یو د تعویلات سره په ولایت سره سره یا د شپې اخر حصہ یا ما غسل مراد دی یا دا حکم منسوخ شوی وای اغه مار او ابراهيم ناصر نایشه چره اغه هغه سسو او سین ته کوم حدیث چې پاجو ذکر ها ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها مثله وقال فانه لا يدري لعل لعل نفسه لعل نفسه تساوي في نومه شيء چې صادې او کوي په خوب کې وسم المؤمنين څنګه تلقين وضو کوي او مخه لا مسما فمحال ان يكون عندها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف هذا ثم تفتي بهذا وبهذه فتوى وتكيف ويقف خامخ وداسا او مسله ورته دا معلومه چې لا یې مسمه وایه. فساد او سوی کتی سمر حیث دا ابو اسحاق نا سود نسینا کلو چی لا یموسو ما مانا او دا سینا کلو وثبتا ما رو ابراهیم ان اسود او جو سقط شوی دی په کفین باندې کفا شوی دی وتر کول ځان وقضا وضو صلی الله علیه وسلم من النوم کله غوی وضو راغلی دا به هغه وخت خبري دا سپای دی ترقی کیږي د بدن سپری دا وخت یې بلوت فم زیات پیدا کوي قیل له فی هذا ها او دا نن کوه یو وجوب نه محمد ها ها یو بل څه مهرباني کوي چې سار بر په مستحاجي مباحث مکمل مطالعه کوي ها با هغه مې نه پاتې کیږي